او کو په خطا په کفاره نشتا او داغه قسم دی چې د دو په جواب باندې جاری کیږي ویلې شي بغیر د قسنا لکه عادت کې خلک کوئی لا والله وبلا والله ونحو ذلک اگر چې دا قسم الفاظ دي خو چې د دنی د قسم نوی نو کفاره پې نشته ځان ساتل خو ته پکار دي ځکه چې دا عادت غلط جوړولې او بلکې د الله د نوم سپکواله هم په دې کې راځي ولا ولا ولا کوي نو په سي طریقه باندې قسمونه کولی او یا د قسمونه ځان بچ کولی د خپل یو سیز خرڅولو د پاره قسم خلک خوري یو ذریعہ استعمالي چې زما دا مال خ خرچي وې قسم دې که زما د مال غوندې د چا مالی پمنډیانو کې قسمونه خوري په باپاریانو زینو کې په میلو کې قسمونه خوري ممحقه للکسب او کمواله دې او سبب د کمواله د پاره د کسب د ګټه دعوت درکې تاسو لا نو داغه دعوت قبول کړي ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه اوا سوک چو کی تاسو یو نیکار نیکار د سچاو کو چا د باندې چې اوس کلا چا د باندې روټي خولا چا د صد پیسو احسانو ک نیکی د سره وکړه نو فکافئوه نو بدل ورکې تاسو اغلرا نو فدعو له نو دعا وغواړي دا غد پاره من سره بسې چې خلکو له داغه بدلی ورکو نو دعاګان با خلکو ته غواړو چې د چا خپل کورونه نه الله دې ول خپل کورونه ورکی الله دې چې د چا دشمنی الله دې په خپل فضل او کرم باندې هغه دشمنی ختم کړي شاهنشاه نوم د چا دی د رب العزت دی شاهنشاه دا به بلدا چا د پاره نوم نګ دی اوس شاهنشاه د روم دی شاهنشاه د کویت دیش نه دا غلط دی بادشاہ د روم دی د بادشاہانو بادشاہ شاهنشاه چاته وي د بادشاہانو بادشاہ قال ابو ردوی قال ویلی هغه موحد ملګری چې قران او د سنت سره پیوسوي نو دا غنوم په بدی اخلي او هغه چې د الله او د پیغمبر دشمن وي فاسق او فاجر او مبتدی شي وی رافضی وي دا غنوم سم په احترام اخلي که چاندا ور کوي اغا بټه د اوسپنی چاله زنګ لرا زنګ بوزي نو دارنګي د انسان نه ګناهونه ختميږي د بيمارۍ په وجا بيماري کله کله خره خو چې ډېر شنو بیا سبقونه خرابيږي ګنه بيماري خشه ده ښه انسان ګناهونه شوي فورن ته الله ګناهونه ختمي اخر ته نه پریری ګوره حدیث کې راځي چې په دې حدیث کې دلالت دی په دې خبره چې بیماریان او مصیبتونه دا نعمت د الله دی نعمت زکه دی چې په دې الله د انسان ګناهونه ختمي او دا الله اخر ته داغه مصیبت نه پریری لکه بل ځای حدیث کې راځي ما یصيب المسلم من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن نو فقولو وای تاسو اللهم انا نسالک من خیر حاضر یا الله ز سوال کوم ستانه د غوړوالي د دې سلې چې الله دې کې خیر واچوا او خیر ما فیا او د خیر دا سچ په دې کې دي او خیر ما امرت به او د خیر دا سنا چې حکم شوی دی دیتا دا د الله په حکم باندې راځي په خپل حکم دا ناراضي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د نبی عليه الصلاه والسلام نه اوریدل یقول چاوي الريح من روح الله ریح چې د هوا ادای حکم دی د حکمونو د الله نه تعذيب الرحمت دا راځي پر رحمت چې کله بار چر شروع کی هغه چرګ چې کله بانګونه شروع کی نو هغه د شپې دو دو درو بجو نه وروسته بانګونه شو خو چرګان سوق ساتي سوق ساتي چې ته یو نیم به خامخا ساتي د سلګ ډیر کله کله سو خطا شي چرګان ساتي په خوا باندې زیاتو نو چغه به اوس بانګونه نشته رواه ابو داود بسناد حسن صحیح ګور چې کله چغه چرګو کې نو دا فرشته ویني او چې کله هر چغه وي نو دا شیطان ویني نو د خر د چغې ویلو سره بسوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خوشي او دا صد سویني فرشته ویني سبحان الله الحمدلله ان شاء الله مالا خیر وقت